یا نساء النبی او خذو پیغمبر لستنان تاسو کا احدن پشان د یوی من النساء د نور خذو تاسو د نور خذو پشان تنه تاسو لوی شان دي منګه مو اے طالبانو تاسو د نورو عوامو او د نورو الکانو پشان تنه تاسو لوی شان دي پوه کنه کلا چې پوره کړی دا غینه حاجت لرا وکانه امر الله مفعولا او د حکم د الله کړی شوی په ازل کې ما کان علی النبی نشتر پیغمبر باندې من حرجن تنگ سیا فیما پاس کې فرض الله لو چې مقرر کړی الله دا غد پاره سنت الله طریقه د الله د فی الذین پاکسانو کې خلو چاہی ترشید من قبل پوها وکانا امر الله قدر مقدورا او د حکم د الله اندازه اندازه شوی چې رو باسي تاسو لرا د تیارو د شرک نه ال نور رڼا د توحید توکان بالمؤمنین رحیما او دې په مؤمنانو خاص مهربان تحیتهم یوم یلقونه سلام پیشکش د دې پاور چې مخامخیږي بدای د دې الله سره سلام په یو بل وعد لهم اجرا کریما او تیار کړی الله دې لرا اجر عزتمن مؤمنان زنانا ثم طلقتموهن بیا طلاق ورکوي تاسو د خود ته من قبل ان تمسون مخکې د لاس ولو تاسو د خود لرا نو فما لكم عليهن من عده نشد تاسو لرا په دې باندې سعدت تا تدونا چې عدت ته دوي تاسو دا غینا وامرأة مؤمنة او ښځه مؤمنه ان وهبت کو بخی خپل ځان لرا د فرد پیغمبر ان را د نبی کو غواړي پیغمبر پاک ایستن کیا چې په نکاح واخلي دی لرا دا خالص دي ستاره پاره بي ایمان والو نه قد علمنا تاخي مخ په یو پاس فرضنا علیم چې مقرر کړی موږ په دی باندې فی ازواجهم په بار د بیانو د دای کیو ما ملکته ایمان مو چې مالک شوی خلاص دای جداواله کړي فلا جنا نشته ګنا عليك فتا باندې ذالک ادنا دا عزل کول عزل دا لريواله ځان لری کا خو جدا خو جدا کا خو سمور کو طلاق الامور کو دا د دې لپاره ذالک دا عزل ادنا دې نږدې دې خبره ته ان تقرا اعینهن چې یخي بشي د ټینګي کې چرتا یخی بشی سترګې دا غي ولا يحزننا خف بنجي ويرزينا خوشاله بشي پاغا آتے ته هن چور کړي تاغي کلو هن ټولو تا سمانه بعض بی بیان وی خیر دے منگ لده طلاق نراکے او منگ خپل نمبر د ازدواجی عائشه تا سودا نور تور کو خو منگ د سر پخپل نکاح کی او ساتی د پاره د دې چې موږ به سبا قیامت کې د پیغمبر په سکه پاسېګو او بی بیانو کې پاسېګو د دې لپاره موږ نمبر یې غیر ورکو خیر دی وکان الله والله الله پوی پاسبانه فی قلوبکم چې تاسو کولونو کې وکان الله علی من حلیم او دی الله پوی او صبردا صبرناک لا يحل لك النساء حلال دي ستاسو لپاره خزمه بعد پس دینه ولا ان تبدل ها نو ورکو لکه نه سیف الله له نو څه کوي یا ایها الذین ای مؤمنانو لا يحل لك النساء داز لا يحل لك النساء حلال دي استاد لپاره خزي من بعد پس دینا ولا ان تبدل بهن او نه روا چې بدل کې پرې خو من ازواج نور بي بيان ولو اعجبك حسن اگر که تعجب کې ورته تعالی خاص د دې نور خو الا ما ملکت مينو کا ان ذالکم یقینا دا کار تاسو کان دی یو ذن نبی تکلیف رسې پیغمبر ته ان فیستحی منکم حیا کې پیغمبر تاسو نه والله ولا لا یستحی حیا نک من حق د بیان د حق نه و اذا سالتموهم او کله چې غواړی تاسو د خزونه متان سامان فسالوهن نو غواړی د خزونه من ورا یو اخذ پردینا ذالکم اطهر دا تاسو او پاک پاره دې د پاره د زلونو تاسو او د زلونو دای او ما کان لکم ندی مناسب تاسو لرا ان تو زو رسول الله چې تکلیف ورسوي پیغمبر د الله تعالی ان تن کې هو ازواج من بعد ابدا او ندی روا چې په نکاح واخلې بیبیانی پس دې نامیشه ان ذالکم بشک دا کار تاسو کان دې پنځ الله عظیم لوی الله يعرفنا چې دی ونه پیژاندل شي چې دا سوق د فلاني لور ده فلا يؤذن دی به تکلیف ور نکړي شي وکان الله دی الله غفور رحیم بخشش کوونکی مهربان لئن لم ينتهي المنافقون کچرته من نشو منافقان او کسان چې دغه فزرونو کې مرزون بیماری ده والمرجفون وا کسان چې پروپاګاندا کوونګری فل مدینه په خار کې بېشکه علم د دې د الله سره دی او ما یدریکا او څه شي په کتاله لعل ساعت شای چې قیامت تكون وی قریبا نږدې ان الله بشک الله لعن الكافرین پلانت کړی دي کافران او عد او تیار کړی دي کافران لرا سعیرا سوزول جهنم همیشه وی فیا پدې کې ابدن همیشه لا یجدون ولی یوم ولا نذیر او بنو امیدای یصلح لكم نصیب کی تاسو را مالکم عمل تاسو و یغفر لكم ذنوبکم او معافی بو کی تاسو ګناونو تاسو مې یطع الله ورسوله چا چې تابعداري وکړه د الله او د پیغمبر د الله فقط فاز فوزا عظیما تاکي دې کامیاب شو په کامیابی لوی سره سورت سبا دوشتم پارا سبا کې بیان د مشرکین د شوبې او سلو جوابونه کوي داغه او د انبیاو د جناتو او د بادشاہانو عاجزی بیانې شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام نه مهربان خاص په دې ځمکه کې په اسمانونو کې او الرحیم الغفور او دا الله دې مهربان او بخشش کوونکې وقال الذين كفروا يا كسان چې کفر کړی دا تاتین سارا بنشم ته قیامت ويا بلا بشک راجبا وربي زمانه په خپل رب قسمي لتاتينكم خامخا را بشي تاسو ته قیامت د چا د طرف نه عالم الغیب دا چا د طرف نه چا پوي په پټو نه پټیږي دا غنا په اندازې د ذره بر اسمانو کې او نه کته زمکو کې ولا اصغرو نو وړو کې ردین ولا اکبر نو لوی الا فی کتاب مبین مگر ټول په لمن الله کې ښکارا لیجزی الذین آمنو دې لپاره چې بدل ورکیا کسانو ته چې مان وروړي عمل نکړي نه اولایک نو دا کسان دې لرا مغفرتون بخشش دې ورزق کریم او رزق عزت من والذین واکسان سعو چې کوشش کوي فی آیاتنا پایتونو زمونږ کې معاجزین د کمزورو کولو دا کسان دی له عذاب دی مرزن علیم دا عذاب درناک او دې د وجد الذین دې د پارا چې ویني عقیده او ساتیا کسان چې ورکړې شوی او علم دی هغه کتاب چې را لګل شوی تا ته مې مې رب په کاده طرف طرف ځان نه دې رښتیا ويا هدي او لار خي په طرف د لار د غالب ستایل شوی وایا کسان چې کفر کړي هل ندلکم علی رجل آیا خودن لكم تاسو ته په یو سړي چې خبرې باغ سره تاسو لرا اذا مزقتم کلا چې زره شي تاسو کل ممزق په پوره زره کولو سره انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو به په پیدایش نیوي کې افترا علی الله کذبا جوړي الله کذبا درو دا سره ام به جن یا فضلون توب دې بننا بل الذین لا یؤمنون بلکې کسان چې مان وروړي په اخرت یا ورو غرزو موږ په دې باندې یو ټوټه د بارنا ان فی ذلک لآیه ان په دې کې سازي مشان نخری لکل عبد منیب اور دا هر یو بندا را ګرځیدون کی الله تا بادشاہ نو عاجزی ولقد اتینا داوود منا فضلا او تاقی ور کړو موږ داوود علیہ السلام ته طرف خپلنا او فضل غړواله او ویلو موږ یا جبال ای غرونو او وی بی ما هو تا به شی راو ګرځي ما هو د سرا و پیرا و سخرنا او تابع کړو موږ غل مرغان وعلنا له الحديد او نرم کړو موږ دغه لپاره اوسپنا او ویلو موږ انې من سابغات چې عمل کوي د زغرو وقدر فی السرد او اندازه کوا پکړو کی وعملو صالح عمل کوي نه انی بشک از پاکا چې کوي تاسو بچی لیدونکې ما ولی سلیمان الريحا او تابع کړو موږ د پاره د سلیمان علی السلام بعد غدوها شهر چې سحر دا غي پاندازې د سفر د یوې میاشتې او رواها شهر او ما خام دا غي پاندازې د سفر د یوې میاشتې او پوری پرې کنه دا سفر دا چې یو کس به هغه ځای ته ته نو په میاش کې به هغه رسیده او سليمان عليه السلام به په چند سکندونو منټونو کې هغه ته رسیده کده هوا په ذریعہ وته په هوا ها تخبه کې هودو او روان بشو هوا ته حکم کوزا واسلنا او روان کړم داغه د فار عین القطر چین د قلای ومن الجن بعض جنات ناسو کو چې عمل به کافر دې مخامخ داغه به اذن ربي په حکم دربدا دې جمعات وبا سیستم وبا سي ارس خیر دی خو ته حج صدا چې دا چا روح وی داغه تصویر خپل حرام دی ها الله اکبر وجفانن کاسه ول ولا کړی څه شي وله وقلیل او ډیر کم من عبادی الشکور د بندګانو زمانو تابعدار فلما ارکل قزوینا چې ما فیصله وکړه په سليمان السلام الموت د مرګ ما دلهم نو خود نو نکړه د خلکو تعالی موت په مرګ دا الا تابت الارض مگر چنجو د زمکه تاکلو چې خړې من ساعته من ساعته امسادا ذالک جزیناهم دا بدل ور کوم د ایت سزا په سبب دا چې د کفر کوه نو جازي الا الکفور او موږ بدل نور کوو موږ نه شکر تا سزا نور کوو موږ نه شکر تا وجعلنا او غرزول موږ په مند د یک ما بند کلو اکی چې موږ خیره چولې فیا پای کې قران ظاهره تن کلی کارا وقدرنا فی حسر ونداد کړو موږ پای کې سفر تل ومزقناهم كل ممزق او زره زره کمنګ دی لرا په پر زره کولو سره ان فی ذلک لآیات خن په دې کې ساج مشان نخری لكل صبار شکور د پاره د ار یو کلک تابعدار د حکمونو د الله ولقد صدق علی ابلیس ظنه تصور وکړه پتا کې رښتیا مونږ په دې باندې ابلیس ظنه خپل ګمان فتبعون روان شو دی په ابلیس پسې الا فريقا مگر یو ډلا د مؤمنانو روان نشو وما کان له علیه من سلطان او نو دلرا په دی باندې څه دلیل الا مگر دې لپاره چې کار کومګه او سوچ ایمان نوري په آخرت باندې مندا چانه هوا چاغه دینه په شکن په شک کې وربک علی کل شین حفیظ او رب صاحب یو شری ساتون کې و یا را مدد کیا کسان چې تاسو به زعم او ګمان من دون الله به د الله نه لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض دی واک نلری په اندازې د ذره بر اسمانو کې او نه کته زمکو کې او ما له هم نه بوې دی را په دې دوالو کې نشته دوالو نه په دې دوا نه بوې دی خلق لرا نشته دې دل را په دې اسمان او زمکه کې من شرکن صبر خداري و ماله منهم من زهير او نشته الله لرا دینا سوک معاون ولا تنفع شفاعت عنده وفیدبو نکی شفاعت د الله سره دی چا الا مگر هغه چا د پاره ازنا چې حکم کړی الله دا هغه د پاره د شفاعت کولو حتا حتا تر دې اضافه زیاف څوک به خبرې نشو کولای تر دې کله چې لری کلی شي یرا د دې د زړونو نا قالو نوای بو ته فرشته ما ذا س قالو وستا سره و لاندې فرشته په بڑنو ته وي قالو نوای با فرشته بڑنه الحق الله خپل حکم راولې هو العلی الکبیر الله چته لوی ذاته وایا پیغمبره مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ سوق خیال کوو چې گزاره کو نه ویری ښا سوق به رزق درکې تاسو ته د برا او د حقته نه وایا خاص الله رزق الله ورکي مخلوق نشور کوله ها و انا بشک منغا دا سوای و انا بشک من لا علی هدن خامخ په هدایت یو و ایاکم حوی وایا الله وانا بشک من لعلى ودن خامخ پیدایت یو او مانو و ایاکم خاص تاسو فی ظلال مبین په گمراه کار کې وایا پیغمبر الله تسالون تپوس نشی کولای تاسو نه داس اجرم نه کم جرم کړي من ولا نو صلو عما تعملون او تپوس بنشو کولای زمون نه داس تاسو کوم کار کوئ بل هو الله العزيز الحكيم بلکې دا الله دی غالب او حکمت والا وما ارسلنا کنده لګلې موږ پیغمبر تعالی الا کافت للناس مگر کافی د فاز خلقو بشیرن زیر ورکون کې ونذیر یره ورکون کې ولکن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا علمون کوي ويقولون وعد متى هذا الوعد کله بيدا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی وایا پیغمبر لکم تاسو د پاره میعاد یوم وحد رزده تاسو ورستون شي ان هداغه نه ساتن یو سات ولا تستغینو مکی شي وقال الذين كفروا وای با کسان چې کفر کړي لن نؤمن چرم یقین کو به هاذ القران په دې قران باندې ولا بالذین فا کتاب بین یده چې مخکره دنو قال الذين استكبروا وای با کسان چې ځان غټ ګڼل او د پاره دا کسانو چې کمزوري شو انحنو صدتناکم آیا منګه بن کړیو تاسو ان هدا د قران او د سنت نه نه نه آباد از جاکم فزاینا چې دا تاسو ته بل کنتم مجرمین بلکې وای تاسو مجرمان وقال الذين استضعفوا وای با کسان چې کمزوري شو للذین فرضا کسانو چې ځان غټ ګڼل بل مکر الليل والنهار بلکې تدبیر د شپې او ورځې تاسو را پسې وکړه چې حکم پکاو تاسو مونږ ته چې مونږ کفر وکړو بالله په الله ونجعل له او ګرځو مونږ الله لرا نور شریکان او اسر ندامت او پټه بګی ریخ پیمانتیا کله چې وبوینه دی عذاب لرا وجعلنا لرا او بګرځو مونږ توقنا فی انا کل الذین فسوتون دا کسانو کې چې کفر کړو حال یزون سزا نشور کولې دیتا الا ما کانوا یعملون مگر هغه چې کوم عمل کو دنیا کې وما ارسلنا فی قریه من نذیر نه دی لګلې منګه په یو کلی کې یو يرون کې مگر ویل دي مالدارو دا کلی ان بشک من پاغه مسله چې دا لګلې شوی تاسو پاغه انکار کوونکو یو ون قالو واد نه نو منګه زیاتو په مال او اولاد کې چې نږدې به کې تاسو اندنا موږ سره زلفا په درجه کې الا من امنا لیکن هغه سوچ ایمان وروړو او عمل او عمل او کو صالحا نیک اولایک نو دا کسان لهم جزاء او زیفه دایره را بدل د چن بما عملو په سبب د عمل دا غي او دای به فل غرفات په بالا خانو کې امنون په امن باندې څه شی د الله په لار کې نو فهو یخلفه هغه با پاتې شره د نرستو اے چې کم شی خرج کې نو ابستانه پاتې کی تاسو خرج کړی ګوره خرج کوی الله په لار کې هغه چې خرج کوی تاسو یو شی د الله په لار کې نو فهو هغه شی با یخلفه پاتې شره د نرستو فهو یخلفه هغه به عوض شد او هو خیر الرازقین او دا الله دې غوړه د رزق ورکون کنا و یوم یحشرهم یاد کاور په دې سری خرج کوي ګوره ها یحشرهم چې راپور ته بکې دل رچمی ان ټول بیا به وای فرشتو ته ها اولای دا کسان خاص تاسو کانو چې دې به عبادت کوي وای بده سبحانك پاکی د تعالی اے الله انت ولينا تزم معاون من دونهم سوا ددینا بل کانو بلکې دی یعبدون الجنه بلکې دی با عبادت کو د جناتو زیاد دینو په دی باندې یقین کوونکی فالیوم ننزل لا یملک بعضکم لبعض مالکان بنوی بعض تاسو د پاره د بعضی د نفع او د ضرر لر کولو ونقول ابوایو منګه هغه کسانو ته چې ظلم کړو زو کو اوس کې عذاب دور هغه چې تاسو پاره تکذیب کاو وایذا تطلع علیهم کله چې لسته شي په دی باندې زمنګ آیاتونه بینات الخارا وای بدای ما هاذا نه دا الا رجل مگر دا یو سړی دی یریدو چې غواړي ایسدکم چې بن کی والی تاسو لره دا غسنا کان یعبد آباؤکم چې عبادت به کا تاسو مشران او قالو وای دی ما هاذا نذدا الا افکن مفتر مگر دا درو د ځان جوړ شوی وقال الذين كفروا وایا کسان چې کفر کړي الحق حق تا توحید تا کله چې دا توحید ایتا ان هاذا نذدا الا سحر مبین مگر چا دوی ښکارا نو هغه تکذیب کو زما د انبیاء فکیف کان نکی نو سرنګ زما عذاب پاره قلوا پیغمبر انما یقینا اعذکم زواز او فندرکم تاسو ته په واحدتن یو په کلمې یو ان تقومو کلمه یو دادا چوت لري خاص پر د الله مسنا دعا و فراد او ځان لزان لا ثم تتفکروا بیا سوچو کوي تاسو ما به صاحبکم من جننه چې نشته د عمل ګری تاسو لیوان ټول ان هو نه دا قران دا پیغمبر الا نذیر مگر يرون کې دې تاسو د پاره به نه یده مخکې د عذاب سخنه وایا پیغمبر ما سالتکم اغا چې ما غوښتي تاسو نه می اجن سیوت اے کما تاسو نه تنخوا غوښتي تاسو نه ما چې وبغوښتي نو فهو لکم چې نه غوښتي تنخوا مې نه غوښتي فهو لكم نو هغه ستاسو لري مبارک شي ان اجریا نه دی اجر زما الا علی الله مگر خاص په الله باندې چې هم نه غواړم روټیم تنخواه هم نه غواړم ټیوشن هم نه غواړم دا ګوره په زړه په ټیوشن یې کې تاسو نه یو غنټه دوه غنټو ته دوه غنټو او ګوره تاسو دې لګیا دې زه لګیام 24 غنټه ان اجریا الا علی الله نه دی اجر زما مگر خاص په الله باندې الله مون دې عوض راکړي د یوی دو ګنټو زدو په یخلی دا سو ګنټه موږ لګو دا الله په لار کې الله دې مهربان دی الله به دې موږ یو ځل دنیا کې مرا کې امید درو اخر کې خامخا ان شاء الله راکې موږ بل مقصد نه رستا وهو على كل شيء شهيد الله پاک یو شری شهید حاضر او گواه هو یا بشکر او زما یقذف بالحق را غرد حق فیصله کوي په حق علام الغیوب کوي په پټو باندې ويا جاء الحق راغ حق ما يبدئ الباطل او نشي جوړولې باطل وما يبدئ الباطل او نه جوړې باطل نه جوړې باطل وما ينو واپس کیږي باطل بیا چې کله حق راغې نو باطل بیا نه جوړيږي او نو بیا باطل واپس کیږي وایا ان زللت کو ذو گمراهی ما نو فانما ازل علی نفسی نو بشک سزا د گمراهی زری په ما په نفس ماره و ان هتدیت او کذ په هدایت ما نو فبما یوهین په سبب دا چې حکم کوي ما تزما رب انه بشک د الله دی سمیع او ردل والا قریب او نږدې ولو ترا کې چې ویني ته کله چې دی په یل شي ولا فوت نه وي فوت کېدل چرته به وی دی لرا اتناوش اغستل دی ایمان دنیا کې می ایمان قبول کړي خه مهنت مې کړي مکان بعید غزه لرنه زه لري زکه چې دا دنیا او توس لري ښکار شو دنیا لري شو خو نشي رات دی کنه چې کم شي درته واپس نشي کوله نو غستانه لري شو هغه ته نه ځخ کاری نږدې مل شوی کال به دي شوی 15 لس 50 زره کاله هغه به داسي چې بیا واپس نه کیږي لا یرجو وقد کفروا تاکید کفر اے پرونی رستان لاړه مزدی تر شوی دا لري لري ده ځکه هغه رستا ته واپس نه کیږي دا لا پکونو در لره شو څنګه نه واپس کیږي وختونو په شرمان پکار ده وقد کفروا تاکید کفر کړی وی په دې باندې من قبل پوها ويقذفونا بالاوشتل کې دې بالغیبه غیب او من مکان بعید غزه لرینا وحیلا او واقع بشی دې ترمنځه او ما بین دا څه کې چې دی وی غواړي هغه عذاب کما فعلا فعلا بهم کار بو کلیش دې کافر سره کما فعلا لک څنګه چې کار کړي شوی به اشیاهم تدید ملګرو سره د دې پشان من قبل پوخا څنګه چې د پوخانو کافرو سره کم کار د عذابونو شوی د سره ما کارو شي انهم بشکد کانو فی شک مری په شک کامل شک والا چې شک سی واګي سبا ختم شو سورته فاطر سورت فاتر کې اثبات توحید دی او دیالس دلائل عقلیه بیانې په اثبات توحید باندې او درې زله داوود توحید شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص نشته دی کولاونکی د هغې د پاره سو من بعد ای پس د بندولو نه چا الله یې بند کې د چا نه نو څوک یې ورکولو والا نشته او چا له چورکۍ نو څوک یې بندولو والا نشته الله دې موږ باندې خپل مهرباني وروړي او هو العزیز الحکیم او دا الله دې غالب حکمت والا یا ایها الناس اذکروا ای خلقو یاد کړئ نعمت الله نعمت الله علیکم چې کړې پتا سو حل من خالق غیر الله آشتر سو پیدا کون کې به د الله نه يرزقکم من السماء والارض چې رزق بدل کی تاسو ته د بر او د ختنه لا اله الا هو نشره بل حاجت پر کول والا به د الله نه فانا اتوفکو نکم خوا تاسو واړول شي د حق نه باطل ته خپل ليكونو دې لپاره چې شي دې من اصحاب السعيد زخياننا الذين كسان كفروا چې کفر وکړهم دې لپاره عذاب شديد عذاب به سخت والذین آمنوا آکسان چې مان وروړو او عمل الصالحات او عمل نیو کړي لهم دیل ربی مغفرتون بخشش و اجر کبیر و جلوی افمن زین له آیا سوچ خسکړې شوی هغه تاسو عمله بد عمل الله کذالک النشو دارنګ دې پورته کېدل من کان یرید العزت او سوچ غواړي عزت په نم مسلې د توحید باندې مسله نه بیانې وي په دې کې عزت ته لکه څنګه چې بعض خلک توحید مسله بیان نه کوي بیا به عزت شمه اخکار بشم مخلوق تا نو جواب فلله العزت جميعا نو خاص الله العزت دې ټول په بیان د مسلې توحید و مسله د توحید بیان کا چې الله دې عزت من کی وي عزت مندي پدې کې دا او سوچ والي عزت په بیان د کتاب باندې الله لا عزت دې ټول په بیان د کتاب باندې کو څوک قرآن بیانول به وسو شمه عزت بشم نه نه عزت من بشي مسله توحید او قران بیان کا الی یسعد الکلم الطیب خاص الله د خیجی کلمی پاک توحید والعمل الصالح خاص خیجی الله تا عمل نیک یو خو خالص با سره دریاب دی او بل ترش دی د مسلې د توحید مثال پشان د یو خوګ سره دریاب دی او د مسلې د شرک داغي مثال د یو ترش سره یو مالګی جن سره دریاب دی ختیریږي ويولج النهار في الليل او دن کې ورځ لرا في الليل فشپه کې وسخر الشمس والقمر کار کې لګ اول دي نور اوس کومه کله یجري لري اجل مسمى هر یو روان دي د پاره دا غنې ته مقرر دنیا کې ذالکم الله دا دویم ځل دعوت توحید شو حافظ صاحب څه شو نه خبرې تا لرا پشان د خبردار زار سو یا ایو الناس خلقو انتم الفقراء تاسو محتاج ال الله الله تا والله هو الغنی الحمید او دا الله دې بے پروا او ستایل شوی یشا که خو غشید الله یذهبکم لذبکی تاسو ویاته به خلق جدید او را بولی خلق نوې وما ذالک علی الله بعزیز او نه دا کار په الله سګران ولا تزرو وازرت مزر اخرى نو بار یو بار انکه بار د بل چا د ګنا و ان تر مشکلت الہم لها کرا غواړي یو پیټي والا ٹھیک شو کرا غواړي یو پیټي والا الہم لها طرف د لر کول دا پیټي دا لا يحمل منه شی پورته باندې کړی دا نه څه شی ولو کان ذا قربا اگر کی ودا خاوند خپل ولی ایک خپل نکته نو سه आवाज کوي نو غم نشدا مدد کوي خپل نکته आवाज کوي ولا الظلمات ولا النور اول از تقریر او بیان کاو وې موږ په ارسس کې محتاج یو الکه موږ دې زینا اخوا کا موږ د روډ نه بار کا عجیب خبره و پوج رښتیا دار سره محتاج ولا الظلمات ولا النور او نه تیارې او نه رڼاګانې برابر ولا الذل ولا الحرور او نه سور او نه ګرمي برابر تاسو سخته ګرمي ده چې په دې نور دې ودروم لس بنټه او بدرېږي او سوري ته ولاړ یا ټول ورځ وما یستوی الله حیا والاموات ندی برابر ژوند دی هم له لوی برابر دی ان الله بشک الله یسمع او ریا چاته یا شاو چې خو غیږي وما انت بمسمع من فی القبور او نه ته اورون کې هغه چاله چې په قبرونو کې دي ان انت الا نذیر نه ته مغیرون کې نار سننا کا بشک مونږ دې ګلې تعالی رب الحق پرشتیا زیر اور کون کې ير اور کون کې وایم من امه الا خلا فيها نذير او نشتر یو امت مګه تیر شي پای کې يرون کې انبیا و ايو کذبوک نو کده نسبت درو کې پیغمبر تا تا اس پروا نشتا فقط کذب الذين من قبلهم تاکي دروژنواله کړي وا کسان من قبلهم چې په خاذینو جاءتهم رسلهم بالبينات راغلو هغه ته انبیا دا په دلایلو چې مختلف یو رنگونه داغي ومن الجبال جددن او د غرونو نا ټوټي دي سپيني وحمر نصره مختلف الوان وا چې مختلف یو رنگونه داغي وغرابي بسو او تکي تورې پشان د کارغه کارغان پشان تورې ټوټي ومن الناس بعض د خلقنا او دواو زند سرنا او انام دنګورنا مختلف الوانو چې مختلف رنگونه دای کذالکوم دا رنگ دي رنگونه انسانانو انما يخشى الله من عباده العلماء بشک یری یریږي د الله نه د بندګانو د الله نه العلماء اے چې پوه هغه د الله نه ډیر یریږي طالب ډیر یریږي عالم ډیر یریږي نو چې عالم سرکش شو او ظلم ته لا سواچا نور وسو یریږي انما يخشى الله من عباده العلماء بشک یریږي د الله نه په بندګانو د الله کې العلماء پوهه نو چې دین یې دیږي مسلمان الله ان الله بشک الله عزیز نزور ور دی غفور بخشش کوونکی ان الذين بشکا کسان عجیب حیات دی یتلون کتاب الله چلول د الله کتاب واقام الصلاه او پابند کی د مانزه وانفقوا مما رزقناهم ماشاءالله قران هم لولي منځونه عبادتونه هم کوي خیراتونه هم کوي ها خرج کوي دا مال نه چور کړي موږ ته تعالی او ما ول ورکو په هر طریقې چي او په حلاله طریقه مې علماء او دولت ورکو خرج کوي دا غینا سرن په پټا او علانیت نخکارا سوره اجرونه نصیب کړه یو والله وې زه بوله پورا بدل ورکما دیم زیاد بکم د خپل دیدار نه او دریم غفور ما او سلورم شکور زکه د شکر وکړو تابعدار زما والذي اوحينا اليك من الكتاب ذکر ډیر فی دی ها ا کتاب چې وه کړه مونږ له کتا تا د قران نه هو الحق د رشیا مصدق لما بین مو هو اسرا جمع کو بیا په میراث کې ورته ما کتابه خلکو ته چې ما غوړه کړی د خپل بندګانو نه ما غوړه کو نه ما ول خپل کتاب ورکه تاسو الله غوړه کړی فضل مینا تاسو الله غوړه کړی اسمتیا پوش چې څوک الله وې زه غوړه کما نزول د خپل کتاب علم نصیب کما او څوک دې زینو چت کړه او په نالو گزار کړه په غندونو تاسو یې را وسته خپل کتاب ته کینولې او خوش قسمت یې افدې کې مې یې مل تسکو څه مصیبت قرآن دې درس نه دی وای وای هر وخت درس درس دی نو شکر نو بس هر وخت قرآن قرآن دی نو ثم اورثنا الكتاب الذي نستفينا من عبادنا بیا وراثت کې وراثت کې ورکما کتاب خلق ته شما غوړ کړی چې ما غوړ کړه من عبادنا په خپل بندګانو کې نو مولا څه شي ورکړه په لاس کې مولا څه ورکړه قران وګوره قران لاس کې درکړه منګم دا قران په لاس کې ورکو چې دا زده کوي مهنت وکړي نو فمنهم ظالم لنفسه نو باز زده نه کمې کوونکی د پاره خپل ځان ظالمان ظلم په معنی د کمی نه چې ظلم کوا ظلم ظالم الله خو خی نه ظلم باندې الله څه کوي منه کوي ظالم لنفسه کمې کوونکی د پاره خپل ځان ومنهم مقتصد او باز دا غي ندرمیان شو ومنهم سابق بالخيرات باذن الله او باز دا غي نا مخکې کیدونکې نیکو ته باذن الله په حکم د الله چرته جزینو توحید پیغام رسي ذالک هو الفضل الكبير ذات فضل لوی وهم او دی به یسترخون چې غي باسي فیا په جهنم کې چې غي به دی باسي ای زمنګ ربا اخر جنا لکه څنګه چې دنیا کې چې غي باسي روپی کو تبای کو نه نه چې مو باسي یا ای زمنګ ربا اخر جنا او باسي منګه نعمل چې عملکم صالحا نیک یا الله موږ د جهنم نه او باسا چې نیک عملکو غیر الذی کوم بغیر دا عملنا چې موږ نه عملو کاو الله موږ دې بد عمل کاو موږ وبال چې موږ عملو الله به تسوي او به یو تعالی عجیب افسوس الله وو ته وی اولم نعمرکم ایا عمر نو درکړې من تاسو لا هغه مدد عمر یتذکر فی چې پندغه سو په عمر کې هغه چا چې پندغه سو هو الذی الله غزاد ته اجالکم چې ګرځولې تاسو خلائف فی الارض جانشین پزمکه کې دی او بننا امن کفرا چا چې کفر کو فعلی کفر لازم بشی په باندې سزا د کفر دا ولا یزيد الکافرین کفرهم او نه زیاته کافر لرا کفر دا عند ربهم د خپل رب سره الا مقتا مگر غصه اے چې سوره کافر کفر کوي نو الله له غصه سیوا کوي یا الا مقتا مگر کمې د رزق سنت چې کافر کفر کوي ځان له رزق کمي او چې سنت د دین کار کوي دومره ځان له رزق سیوا کوي پوه شئ کنه وګوره تاسو مخکې موجود دي نه ذاته ولا جید الکافرین کفر من الله خساره نه ذاته کافر الله کفر دا غي مگر تاوان وایا پیغمبر کفر تاوانم دی کفر الله له غصم سیوا کوي کفر د رزق کمیم کوي څو نقصان کوي وایا پیغمبره خبر دا کوي ماته دوی پر خدارو تاسو هغه چې تاسو تر مدد سیوا من دون الله بيد الله نه ارونی ماذا خلقو من الارض خو ما تاسو پیدا کړی د دزمنګینا دا به خلک بیا پاسا انا اوري او ګوره تاسو موږ سره په تکلیف کې ناسیو ګرمي ده حدیث سخت تکلیف دی او خلک وو ته خو راحت او مزو بیا ناشته چې کله یو حق پرس راغلی دی عالم راغلی دی نو خلکو افسوس کړي کاش کوم ته یو مولا وي وګوره کړو حافظ دی قاری دی عالم دی په ډول سيزونو برابر دی نو چې راغلی دی نو وګوره فایده نه لري نو چې کوم ځای کې بچي اسخه خراب کړه کې نو سترو زې سره شامل نو بیا راو نو بیا زمو خواري کو کو نو لاس کاله کې خو ته هغه مخکنه شي نه ختمي پوه یدا وای کوم ته یو مولا یم بخښ زمو بچی مم خو مم خو نو الله و چې زو له مولا حق ورس پیغمبر ورکم نو خلق سره شروع کی نفورا نفرت کوي دویم استکبارا ما زادهم الا استکبارا نجاته دي خلق لرا مگر ځان غټګن فلر دي پزمکه کی امی به نفرت کوي مولا به استکبار ځان غټ غني و مکر سي و ما زادهم الا مکر سي او نه زیاتې دلرا مگر تدبیر بد وما كان الله او نه دی الله ليعجزه چې عاجز کی الله لره سوک من شی ان سوک نه دی الله چې خلاص شي د الله نه من شی ان سوک چې عاجز ليعجزه چې عاجز کی الله لره من شی ان سوک دا سمانا وکړه ليعجزه چې عاجز کی الله لره من شی ان سوک دا سوک نشتا چې الله نه بزا خلاص کی الله به عاجز کی فی السماوات ان بر اسمانونو کې ولا فی الارض ان خط ازمکو کې انه بشکد الله کان دی علی من پویا قدیر افسوس کې قدیر قدرت والا ولو یواخذ الله الناس کشتنی ول الله خلق لرب ما کسبو په سبب دا چې دې کوم عمل کوي اے هر یو انسان په بدعملی نیول چې هغه عمل کوله بدوغې نیولې ما ترک علی ظهرها من دابتن نبی پر خود په مخ د ځمکا یو زنده سر زکه سوق د ګنا نه خالی نه دی ګنا کوله مخه سنیوله ولکه یؤخرهم الی اجل مسمى لیکن رسوکې د لرا هغه نیټه مقرره تا فایزا جاء اجلهم فان الله کله چې دا شنیټه داغي بشک الله کان دی به عباد او بندگان خپل بصیرا خبر دونکو لتنذرات د پاره چې ته ویره هغه قوم لره ما هم زیر اباهم چې نه ضروري شي پلاران د دین فهم غافلون د دین خبر لقد حق القول على اکثرهم تاکي ثابت شوی د وینا په زیات لو دی فهم د ازا نو د ایمان وروړي ان بشک من جعلنا ګرځولي فی اعناقهم فسټنو دی قالو نو وی دی طائرکم صدا د بدپاله تاسو ما کوم تاسو سره دا ان ذکرتم آ کفندر کولی شي تاسو ته نو بیا هم تاسو بدپالی به منګ نه سي بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم مشرکان مشرکان یې ذلیل یې بے بس یې وجاء من اقصى المدینه راغه د الغ د کلینا رجل یو سړی یسعا سی کول څنګه چې د ذکر ازما قوم اتبع المرسلین نر ذمہ دار دی ها نر ذمہ دار دی ته خود خود ذمہ دار په کاده ته تاسو سم نه کړه خو ذمہ دار دا چغوي باپاری نه دی سکولیو کالجی نه دا ذمہ دار چغو ته خود پلک ذمہ دار دی یا قوم اتبعوا دا چې پټی کې روان وي یا قوم اتبعوا المرسلین ای زما قومه تابع دې ګل شو انبیاو اتبعوا زه چې درس مو چغه کې و اتبعوا ملا دا زمون هغه استادان دي دا ډول حافظان دي دا هغه خلق دی لا يسالکم اجرا چې نغواړي تاسو نه مزدوري ای زما قومه پاجا او بالا کو ولاله یو دې غره دا داسې خلق دی چې تاسو چانه سنغواړي